ګوره پرونه حدیث کې چې تیرو نه دو زر نو ها دا کتاب کې یو کې غلطي او سیر اعلام النبلا کې وای چې د ابن عباس رضی الله عنهما روایات دی الف و ست مئا و ستون حدیثا نا یا دا مانو چې ماشومانو سکلی او پي خو نورم غختل اکل ماشومان چې غیسم وی لوګه مغنوي دا مختلف جوابونه علماء کرامو ذکر کړی دي والصبیت ما شمان که چرې ما چې دا مې کړي د پاره د لټولو د وجهې ستا ففرج عنا ما نحن فيه نو کلاو که زمونږ نه هغه چې مونږ پاغې کیو فنفرجت الصخرتو نو ګټه نورم کلاو شو غیر انهم لا استطيعون الخروج منها دغه مرو چې د راوتو طاقت دین نه لرلو اګور الله لګ لګ کلاو لچټول خپل خپل دعا او کی کدی یو د دعا سره پورا کلاو شوه نو د نور پته برست امت تن لګی دا وقال الثالث درموی اللهم یا الله استاجرت جراء ما په مزدوري نیولیو مزدوران واعتیتهم اجرهم ورکړی می وای ته مزدوری دا غوی غیر رجل واحد بغیر د سړیونا دری او یا کال عمر یو سورا دری او یا کال عمر یو نه نه دری او یا هجری کی وفات ده او عمر دریت یا کالو سورا دریو یا هجری کې وفات دی عمر عمر د دسو ای عن 86 سنه شپږتیا کاله سوره مولی کلو او د د مرګ وجه سوا دا ظالمان بادشاہان نیکان خلق نپریزی د حجاج ته ویلی او تبي وقفي په خلکو مسلط ناغه ظالم په دې غصه شو اباز وی چې حکم یو کیو سړی تا ناغ د نیزی سوکلا اے د د نیزی سوکی ته سوکل د زهر او بي ورکه په طواف کې د سر پزور ټیل شورو او دغه تیر سوکه د په قدم کې خوا نو د زهر او اثرات بدن تلاړل دې پزی توا مقام کې وفات شو او ولته دفن شوه دې د ابن عمر رضی الله عنه ډېر لوی شان دی اگر د کرامت حق وی دا غټه چلری شو دا د دې دریو خلکو کرامتو دې کې ګوره ترتیبوار درې خبرې ذکر کې اولې هغه څوک ذکر کو چې هغه د مور پلار سره احسانات کول ابه هغه څوک ذکر کو چې هغه کې ډېر پاکي وا او درې مې هغه څوک ذکر کو چې هغه کې د بل خیر خواهی وا او هم فل هم در تمخ کی کو د مور پلار خبره زکه مخ کی کا اشاره و شرف د بر الوالدین تا او تقدیم په ذکر کی یکون للاهتمام نو په دې ترتیب دا حدیث درته د نیت بارک ذکر کو چې ګور د نیت په هر یو شي کې شوی